او یا العیاذ بالله د جهنم په عذابونو کې دی تاسو چې معمولی ته وای که زه در سره خبرې کوي د سړی په دماغ بوج راځي که ناراضي خلک هم وای ډاکټر هم وای وای بیمار سره به خبرې نه کوي جهنم والا سکار دې چې چرچن او چرچنې پیجنې او هغه خلق له ګوري اخو په یو لوی مشکلاتو کې دې الہ العالمین دا سی فرمایلی دی آیات ګوریت وشتم او یو کم دیرشم د ځان سره سفر کې خوراک او اسکاک ګرځول دا د توکل نه منافي نه وي لکه باز خلک د خپل مشرانو د درو کیسې وي یره وی فلانه مشر چې ګرځي نو ځان سره څه پیسې نه ګرځي نو خو الله وی دی وتزوجو چا چې په عملو کو نو هغه ثواب ډېر دی کو څوک یې وړو باندې بیا سوال کوي وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإِنْ نَافَرْمَانِي ال راضي خزا خاون باندې ځان پورته کوي ارتفاع راغلي کله بچي وای نافرمانه دی نه د پلار د پاسه ځان وجد کړي په نشوز نافرمانی معنا د خو پکې د پورتوالی معنا سره دا پکې پرتا نو دا غ پنځو مثالونو کې او مثال له چې الله په دې صورت مبارکه کې پنځه واقعات ذکر کړي چې الله مړی را ژوند کړی دي او الله انبیاء او تبازی سیزونه مشاهدتن خی لکه زمون پیغمبر علیه السلام ته جنتونه خولیو او جهنم ورته خولیو او هغه ټول خبرې چې اسمانونو کې الله خپل حبیب معراج توخی جوړ ورسه پسترګو قتل لکه حدیث کې یو واقعا راغلی دا په خوا زمانہ کې یو سړیو نو بچو چې کله وفات کېدو نو بچی راغون کل ویزستا څنګه فلاره او څنګه والد مې وی ډېر احسان کوون کې وی خچ زمړ شم زما وصیت دار ما و سوځوي ناسنه معذور سړی لري چې دا کافر دی اما دعوت چې ملا او شیخ پوه شو بیا زت کوي نو به مسله خطرناک ده خو یو سړی پوه نه دی دعوت ورته نه دی رسېدلې دې کې محل علم لیکلي دې په دې جهل معذور دی بس بچوي وصیت باندې عمل وکړو نیم نیم دا غیر په سیلای کې والو زول او نم سمندر کې الله حکم کو کن فیکون مخل ځان له درولو ودا دی ولیکړي وی رب استاد یې رنه میکړي ما مخ نشو ملاوله نو ربط په دوو وجو سره علما فرمایله ای وای دا خبره خو مشاهده سره ثابت شوا چې مړی بجوند کیږي وګوره عزیر علی السلام سل کال پجوند کو او ابراهیم علی السلام سلور مارغان زری زری کله والله را ژوند کل دوی چې خبره ثابت شوا کافر لوی ته خدا نه مانی چې یو مړ شو نو څوک به را ژوند کوي از قادرم ګور یو دا نظمیدارو کری او دا غین وسو دا نی را ژوند کوم زه یو نو وسو پیدا کوم او ایستا په یو کې شک ده دا یو بل مثال ده د باس بعد الموت د پارا سو په دوه ربطونو باندې پوښوي وای ورکل راشي خوین دی پاتې شي یا کونډې پاتې وي یا دغه شان پاتې شي کم رور چې د دای سره منډې ترلې وای د د جهاد عمر اجر او ثواب دی د جهاد عمر سره اجر او ثواب دی بلکې یو حدیث کې راغلی تاسو له براشې دی په لګورئ وایزاو دی یتیم پر ورش کونکې بداسیو د الله حبیب په دې دوه غوتو اشاره او که جدا دي کې یو ځای د مالا غوتې ګوته دواړه غوتې جدا وي او ایسوک چې د خويندو د پاره منډې تړلې وي او د لونو د پاره نزاو دې په جنت کې داسیو ها غوتې جوختې دي کې جدا جدا دي د د اې د د خويندو د کندو او د لونو پرورش د یتیم نم سیوا کو او وجه سره سمو سخ کول دین دی په یتیم د چاره همراشي او په خور ضرور رحم راضی ایمان سره وایي ټول ارشي دي سار کړی اکل چې ډیر رور دې چې هغه پیساله دنیا کې کړي چې جنت لوزم نو وای زکات می پکېږي کنه موږ نه کله تاسو مو کې نو زه خدا سي جواب ورکوم ازوام تاسو هم داسې ورکوي زه وای وای په خور می زکات کیږي کنه زه علام کا برخه دی ورکړي کیږي دی په او کدا شو شو چې داغه شل کنه لازم کني ولې او پاغه کې او سلويخ باندې غنم شول او د چا د جیب نه لکه سلوي خروپې روباس ولې دا یو روپۍ واله تا اته بیا وی خیرات میو شو کنه داغه پشل کنا لزمکه کې غنم کرلی او سلويخ بنوش اوس یو من غیله زکات کې ور کوي نو دا داغه خپل دي کې او شر دی ما سره وایي نو زه خو نه داسې و او تاسو پته را لدیشته وای په خور می زکات کیږي کنه هم کبرخه دی ورکړي او غریبې کیږي پی اکه دا غې ته دی نیولې دا غې زمکه دی نیولې او دا غې نه ور ورکه نو خو خور باندې ضرور سن کیږي رحم فی راضی تاسو ګورې پښتنو کې سو کول ټوي کنه کبرخه ورکړي باز خلک ګورې سي خلکو لسترګې تورای چې شل کنالې کیږي پینځم پکې نو ور کوي او یې خویندو برخه اخیسته نو یو سړي بل سړی پوه کوس دواړه مړم دي دا ګوره هر سړی به وي ور به شي هلته نو چې کومه ښځمه کراله نو هغې هغه له کچ کا هغه خو یې پوه کړی مخکې نه چې هغه بېکار راله هغه له ویې لکه دېګبخت د خویندو برخه مو یې راکړې نو یې له هغه چې دا حساب وکړو ځینې وخت جرګې والا پوه کړی او په مفتو کې خپل قبر خراب کړ نو هغه له هغه ورکا چې هغه صدا هغه بیکار وا ادا الله شان دې کله بیکار کارواله کی او کارواله بیکار کی اوس د خلکو جنگ راغله په خوا دې مشرانو بداسي تقسیم کولو چې کوم ځمکه په فصل کولو نه به پینځه کناله حساب کا چې کوم ونه کولو نه به لس ورکا نو دور بدلیږي هغه لس والا کار والا شو او پنځو والا بیکار شو نو د خلکو جنگ دی او ما سره پنځه دا او تاسو سره سره تاسو سره لستا هغه خبري او هغه وادي هیری کی وای مثال د هغه کسانو ا د چا دومره اجر دې چې دا غي حساب مخلوق نشي کوله دا د اخلاص سره تعلق لري صحیح حدیث کې راغلي دا الله حبیب فرمایي کنن یو سړی را پاسي او د وحد د غرم رس رزر د الله لار کې ولګي سورہ د وحد غر په مدینه کې د ټولو نلوي تقریبا و ملو پورې دا سه خورور ده او خدنګ غر نه که یو سړی د احد د غرب را سره زر نن را پاسې دو د الله لار کې ولګول او صحابه چې دو سیرا او دړی کبه اور بش لګولی هغه مقام او مرتبه ته بنشي رسیدې اے مال لګول والا خو به پیدا کی خو هغه درد او اخلاص او هغه خپل نیت چې د الله د حبیب د صحبت با برکت د وجنه صحابه ته نصیب شوه هغه اخلاص بکم زین پیدا کې سپو شوی په خبره باندې مال لګول والا خو به پیدا کې خو هغه درد او اخلاص بکم زین پیدا کې ا د ورکول خبره ورته کوي ای یا غمخ کې نه کوي خوجره کې دکان کې ناشته و ير فلانه ډېر روګه شوی او غریبو خو ما ور سره مدد کو نور من د کبایر نه چاله سور کن نو بیا مخله سنباله اوای او شیطان خو زموږ غټ دشمن دی کنه موږ به شل کال یو مسلمان ته یو غریب ته خپل پردي ته خیر خیرات او زکات ورکو اوس به دې ټول عمر موږ لا او دس کی ګرځي اګه اورز به او دس شو نو بیا په اجرا او په کور کې وایو او مخامخ وایو وای دا زموږ په زکاتونو لوي شوی بس په یو خبره غټول سکل ټول ارسه ضایع کړ نو دا من اس بادنا د کبائر نه دا دا د سنه دا دا د کبائر نه دا دی په لګورا دا یو مسله علما او ذکر کړي وې دا خیر خیرات او زکات ورکول والا محتاج دي کاغستون کې محتاج دي په خبره پوه شوي سوال باندې نو ټول اهل علم وای ورکول والا محتاج دی اے پتہ زکات فرض کړي خو قسم دې کې یو کتاب ویلي چې په غریب باندې زکات غستل فرض دي کالی وادي یې کنا دي نسل کی ډېر خلک دې غریبانان دي خو زکات نه دي نو پتا ورکول فرض دي او هغه باندې غستل نو ته بزان محتاجی صاحب ته بزان سکه ځان به محتاجی صاحب کدی تانوان لینو پتا خو فرض دې تبسکه دیو جن د اخر زمانی حالاتو کې راغلی وي دا سه دور بر ازي او زمونږ ایمان نه پیغمبر علیه السلام ویلي و یو سړی په پدې کلو کې کوسه په کوسه ګرځي خپل زکات بغرځي خصوب به دی لینا مالداری به دومره ډېر شوی قیامت بنې دي هر سړی وي سم بس او سبب له قیامت راځي زب په پیسو سکو ما نو دا د اخر زمانه چې امام مهدی رحمت الله علیه پیدا شي اې د یوس هغه چاته وای چې د خپلې بیبي او د لور او د انګین دوباره کې خبر لې چې دا خو پردو سړو سره خبرې کوي او ای سره ناشتي وي خو دې سره د وس نه غږ نه کوي ویلې په خبره باندې اوس ورته سوي بدر دی ورته وي او ایباز خلکو لا سور کړی دی نو مخکې نه بدر دی وای دلته اهل علم یو واقعیا ذکر کړي و یو زنانا یو کس توی و دلنی علی رجل یخرج فی سبیل الله حقا فانهم انما یخرجون یاکلون الفواکه فإن عندي أسهما وجعبة فقال لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم یو زنانه یو کس لوي داسې مجاهدین وګوره چې د الله لار کې وځي ما سره څه غشي دي او د غشو تیلې دي چې ورکم ولا وای ما لپته لګیدلې چې وجنو میوي خوري بیا اخته خزه سوی وای دې چې الله لپاره کې jihad لوزي بیا میوي دانی خوري هغه ورته الله دې ستا په غشو کې برکت وانه شي یا ستا د غشو په تیلې کې لا دې سور کړی دې سره رسې بس بادل سره رستو براشي خیر خیرات اغزای شي ما تاسو له سوې پښتانه که صدر کل نوړو شل کال دې صبرو کې چې ډېر زیات کیا وای شل کال پس به درد یادای وی ګور دې اوس دا چې ما سلام نه شي دې زمون په زکاتونو لوي شوی ابای نو دا زکات دې لپاره ورګرځول بتاله تابعدار ولاړی او هغه بدل سلوټ کوي چې کور راوځي نو عوامو نه بسنګي له وکیا وای نو که سي درکل بس بیا به څه کوي وروړه ارسي چې در سره وکل بیا نو نو من او ازا د عوام په نسبت په خواصو کې ډېر دی لهم اجرهم عند ربهم ای وای د دینه خدا وا چې ته یو فقیر راغې او قول معروف ستوي قول جمیل يرحمک الله الله دې پتا رحم کی وې دې نه دا جمله خره چې سبا ور په ذکر دې کې او سدي ورک پوښي سوال باندې او من وزا خو کبیره نو جمهور علما وای اے الله لا پته ده چې دی بندا دی زنانه ناری نه خیرات ورکو خدای بد دین پس باد نه کوي کال پس بکای دو کال پس بکای ا دې به غریب لزرر رسي نو ایدا الله نه قبلای الله لپته وجره کال دو کال شل کال پس به من وزا کوي خیرات خو ورکو نو دا الله د قبولیت مقام ته نه رسي ځکه الله پتیر شي او را روان ټول حالات سره خبردار دی نو دا د دین تعبیر کو په باطلو لسرام وګوره د مثال مقصد او مطلب دا شو لکه یو غټ کان نه پاغي خار دا اچا په ګمانو کو چې دا خوز مکه دا او دا به فصل را ټوکي اپاغه باندې کروندو کوي او تیز باران راغې خار او تختول تشکان پاتې شو سره لوی بوج دی په نو عبادت چې بوج شي داغه ثواب مواب فن ختم شي کتا سو چا په زور کینو لې چې ګورسار نو مازیګره پورې ناس ته درس لا زړه دې خوغه کینو لې دلته سمر اجر بدل نه ملاو شي دا اعمال او اجر دا دې چې د زړه په سبه کې د زړه په خوشحالي به کې ناغی غواړي د مور پلار نه نو زمانه دو بو جن رالل یو خو بوډا دی بل باغ نشي کرل بیا هم بوډا صبر کول شي ولته واړ واړ بچي وی بچي صبر نه کوي دا د آیات مبارک لفظ ترجمه وا اگر لوی لوی خلقم کله د قران په مقصد چې نه پويږي نو نور لوی پوي میکا ارسی ورته وسوزول نو د عمر رضی الله عنه فضل کې ډېر خبر واکې شو یو سړی ټول عمر سل کالا شپېت کالا او یا کالا مهنت کو خو اخر کې خبره غډه وډه شو هغه ارسو سوځیدل د اخرت لاړو نه بیا راتلې شي چې نیک عملو کی او هغه کوم چې کړه هغه ضایع او برباد شو نګور خپل اعمال مبارک زړه کی یو یرا دیو جنا بعض اهل علم وای شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه وی حفظ آسان دی خو سنبالو لګران دی نو ګره اعمال ځنی وخت الله آسان کې خدا تر مرګ سنبالو څه شي دی تاسو ګره پښتانه وی وی الله په دې فلانی ډېر رحم کو خو چر سنبال به کی کنا نو یوازې قران ته ناس او ذکر نه دا بیا د الله په حضور کې جړا کول چې دا تر مرګ را سنبال شي ادا عوام په دې خبرو ډېر پوي اوس موږ مدینه منورې لراتلو شکست تاسو ما خبره مخ کې موکا یو زمیدار سره ناس ته ادا چې معلومې ده چې نوې نوې سعودي عرب نه راغلی نو رشتہ دار سره ټلیفون ملاو کوی ما عمره وکا ای ول مبارکای ورکې دې ډېر خوشاله ناغه او رب موږ یو ګاډي کې ناسو مکه مکرمه نه مدینه منوره راتو نای ورته وی عمره دې وکا خوش دې الله د سنبالولو توفیق درکې د دم ولوي دواره لکه وای چې اوس الله سو کې د سنبالولو توفیق راکې نو کله عمل سړیو کی خو سنباله نو اسمو خیال له سړی سره اډو سپیسی نشتا او یو سرار سو خو سنباله نه کی ټول اجتزای شوی ته کوم یو پریشانی ډیرای تاسو لوا چا سره چې سنو هغه سم عادت ته خو چې دا ارس عادت شو او هغه ټول ضایع شول نو دا ډو ژوند تیریږي الله دې د اعمالو توفیق هم راکړي او د هغې د حفاظت د بره نه دې د حفاظت بندوبست وکړي کله دې اتیا کاله عمل وکړو خو یو ځل شیطان ټول تباہ او برباد کو ابو خاری شریف کې دا واقعا دا شراغله عمر رضی الله عنه یو ځل په مرګرو کې ناس دی وی تاسو د دې آیات بارکه سوای دا کوم آیات ترجمه چې مو اوریدا نو چا ولوی الله تعالی اعلم الله خو پویږي فغضب عمر اخو جلالی شان غصه شو وی یا وای چې پویږي یا وای چې نه پویږي دا خو جواب نه چې ته مالوي چې الله اعلم د کجوري څنګه خو پیژنې کې ډېر شي سوي ډېر شي کجوري پکې دا به بیکار غونته وا دیو جنا مسله دا دا ګورا په فرضي زکات کې به بیکار شي نه ورکه په فرضي عشر کې به بیکار شي نور کې تاسو لمخ کې تیرو یو صدقه دا یو کمال فل بر نفلی خیرات ته نو که یو شی نه سیوا شو نو تی خیرات کې دي ته نفلی خیرات وي خو په زکات کې به بیکار شي نور کې درمیان شي باور کې د بازي کسانو داسې څنګه راوړي چې کې بیکار کجوري وي نو الله دا آیات مبارک رولې ګلو الله سوک دا آیات مبارک رولې ګلو اوس مربو کې دا خوې دي تاسو کې د حرمینو نه بغیر د نور مساجد ته لاړای نو الته به د اوبو انتظام مې او خامخا کجوري به پرتی وي څو غریبانان لازم سوره کجوري دی او به الته او به تقسیمول داسي لکه دلته سوچه غوړي چې تقسیمه دلته الته او په پای دی ناغه مسجد والا راجمای او په هر مسجد کې سلاجه او فرج وی او به یخی وی او کجوریم پرتی وی الله دې دا لوی خیر زموږ او تاسو ټول سکی دی وجن دې د پار شوګری کول منډوال مهنتونه کول خاري کول الله دې ته خیر کثیر ویل دې اگر دا علم د کړهونو سره ده د مشقتونو سره ده شوګری وکه اګور ظالم چاته وي یو شی د خپل زین بغیر په بل ځای کې کې خو دا د مخ کې مضمون آیاتونو نچوړو خلاصه در ل ذکر کوي د تاسو د ظلم معنا ذکرې وضع شی فی غیر محله اچا پکې ویلي چې فرضي قیل سره اسو کوئی عموم دی امام قرطبی وای دغه مخ کې الفاظ د امام روح المانی وای ذهب جمهور المفسرین الى ان هذه الايه في صدقه التطوع جمهور مفسرین وای وای دا آیات د نفلی صدقه بارکه ده ځکه په نفلی صدقه کې پټواله د سرګنوالی نه بهتر ده دا چې ټول نفلی عبادتونه چې څومره پټه کنا نفلی مسکه نفلی خیرات کې دارنګ نفلی روزي نشي دا پټول غره دي تاسو خلق اسلام کې را دن کول نه شي پتا سو خو تبلیغ ده وګوره د الله په حبیب او په مسلمانانو دعوت او تبلیغ ده او د هدایت توفیق د بندا او د نبی په لاسو کې نشتا الله تعالی زړه کې چي نو ورواوي چي ليس عليك هداهم اګوره دا شی عجیب کتاب دی چې یو مسله شروع کی د مال لګولو مسله شروع کړي پس تبا مال لګې خو د اجر نه محروم کی غټول ذکر کړي اګوره دا زموږ د دې لسانه او یو سړی مزم کوي روجیم نیسی او خو مسلمان د خمال نه لګي نو نیمه پاره خو شروع د مال پر لګولو بھائی دغه کمزوري ده کنه ده دغه ایمان کې کمه ده دا, دا زموږ د دین حصہ ده چې مال نه لګي جمعات به کوم څنګه جوړي چې مال نه لګي جهاد به څنګه کی نو دا زموږ د دین حصہ ده دیو جن حدیث کې بتا سول راشي صحابه راغلی وي زموږ مشر ډېر خسړې خدغه مرده چې بخیل لې دا الله حبیب ورته د بخل نه بکم ناکار بیماری سیوا وی بخل چې کوم ځای کې مال لګول پتا لازم دی نه لګي د عثمان رضی الله عنه مبارک راغلی وای په ځان به دا ډېر خرچه نه کوله او د دین تقاضا چې ورانه نه به څوک مقابله تنشل راوته پسان جامو خوراک خرچه وې دا سي معمولی غونته وا خو چې کله د دین خبر رااله وې د عمر رضی الله عنه په دور کې قحط راغله او تاریخ لیکلی ور د لوی لوی خلکو په وخت کې مقاحت راځي امتحان دی دا خو نه غني چې خلیفہ بالکل دا سې لکه عمر رضی الله عنه په امت با آزمائش نه راځي نو دا ملهم من الله او الهامات وکیدل نو خلکو پریشان او ورته خفقېږي ایمنن بنور پریوته ني چې الله و مشکلات ټول ختم کړي نو د عثمان رضی الله عنه قافله را له تاریخ لګلی په 1000 سورلو باندې سوا مشتم هغه ټول یو چې ما دا مدینی والو باندې خیرات په یو وخت ټول قحط څه شو ټول قحط ختم شو وګوره سخا یو لوی شی دی نبی علیہ علماء لیکلی وای ک د سخاوت بل س اجر نه وی دا یو ول ډیر دی اما کوم دی هغه وای څوک چې سخاوت کوي دلب الله دا سه مرګ ور کوي چې دا ژوندۍ بول زیری ذکر کو چو لګوي ریاکاری مکوي من او ازا مکوي خدا بچاله ورکه نو دا خبره پکې تر اوسه پورې نه وشوي یا بای ویل الفقراء الذين احصروا في سبيل الله نو للفقراء الذين مراد سوق دي دغه مجاهدین دي او دغه اهل صفه دي چې دا طالبان مو اهل صفه اوله مدرسه و د نبی عليه السلام بعض خلک چې وایي چې نبی اسلام په وخت کې مدرسه نه و دا ګوره ضرور دي اوبای هغه د زوړ مسجد په دی اخر او منس کې او زیر هغه ته صفه وای کما چې دن کاشه جوړ لا او خلق په منځونه کوي دغه صفه نه را په خبر ورسېده کنا دا وسدري سو کسانو دی یو دالان جوړ کړي او پاره کې به اوسېدل د دې ټول اوقات سو په تعلیم او تعلم کې به صرف کېدل د الله د حبیب نه به دین زده کولو جهاد تبتل کم ټوله چې به جهاد لته دی به پکې خامخاو وګوره د خیر خیرات د ورکولو خلق مخیلو وګوره د خیر خیرات او زکات ورکول او عبادت ته نو خبره ده چې نیکان خلق ولا وګوره محمد الیاس رحمت الله تعالی علیه چې د تبلیغ بانی دی دای ملفوظات دی منظور احمد نعمانی هغه را جمع کړي نایب وي باز خلک خیر خیرات ورکه حکم سره مشوره کړي وي نو مونږ بوله او خزه خولې وي څه پوه شوي په خبره یو سره زکات ورکه او یو داسې مسلمان لیور کو چې موز نه کوي زکات یو شو کنه او یادا چې مسلمان له ورکو په دوه له ورکو غلاړو ګیره په خور له د په پیسو باندې زکات یې وشو کنه د خدای د پاره نه ورګړي چې د ګیره وخرایا یا یو نشای لري ورکو مسلمان دی تا زکات ورکو مستاو شو څنګه په نشاو کا تا خو نشي د پاره نور کړه زکات دیو شو وګوره کداغه پیسې دی ورکه اپ دی یو مدرسو چلی دا عالم جوړ شو حافظ جوړ شو یاد دین سکار پیو شو نو کوم شی بهتر دی تاسو له عامه وای دیو جن خپل زکات لم پاک زکتل پکار دی شرف دې د دین سره خدمت وشي سوشي دا ګور پراچا قوم دې زموږ دې ملک کې نورم ډېر قومونه شته خو باز خلکو نه الله کا وي دې یو مشرو نو دا ټول پاکستان کې څومره دې راغون کړي ګور تاسو مالدار یې خو هم نه چې یو اداره او مدرسې جوړې کو پاغې د دین لګاو نو څومره دای چې په مدرسې یو غټه جامع ده په انجره کې دا ټول خپل پیسې پاغې لګي مشهور خبره ده وای کم کس چې دی را جمع کړو نو هغه لسنګ مرګ الله ورکو تهجد یو کل روته او سنت کول چې د جمع مزبکای د شکران او دې خو دې سجده کې داسې وګد پراته دي هغه نه الله سجده کې روح غسته او په دې خبره اوس هم دا هغه سوچ فکر روان دی په زورګونو طلبا دا غي خدمت کیږي او د په مدرسو کې دغه مسلمانانو زکات لګي دغه زکات کې اوسړې لار کې ناشته یا عام سړې تا ورکو نو زکات باغ کیږي او کپدې دی او دینی لار روانه کا اپدې دی او کار خیر او صدقه جاری روانه کا دلته هم درلوي